لیک زموږ اوریدونکي باز محمد را لېږلی او پوښتنه کوي وایي پر کونډه باندې زکات کیږي او که نه حضرات عجبه سوال مو کړی ستاسې قربان سم تا خو د کونډې مسله راواخیسته زه به درته وایم چې پر مړو ښه باندې زکات کیږي که نه کیږي چې یو ښځه میړه هم ولري آیا پر دې زکات کیږي که نه کیږي نو به ته څه جواب راکوې ستا جواب نو دا دی و که دغه زنانه مالداره وه نو مړوشه او کونډه جلا فرقه ده هر سړی مؤمن مسلمان عاقل بالغ که نر وي که ښځه وي چې هغه مقدار د زکات مال ولري کال پر تیر سي زکات به وباسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکات په دغه ځای کې وایي ان النساء شقائق الرجال وایي دغه زنانې دا تابع دي ای د دغه نارینهو دپاره چې د نارینهو کوم حکم دی هغه د زنانو هم دی نو په دغه مسله کې دا میړه والا ښځه او بې له میړه دا کونډه حضراتو دا فرق نه لري که کونډه ده که میړه والا ده خپل شخصي مال لري که نه لري که مال نه درلود خلاصه ده بوچ د اختر خلاص دی اختر یې نه باندې سي کړي او که مالداره ده غنیه ده نو بیا پر دې باندې زکات سته خپل د مال بیا که کونډه ده کمیړه والا ده پر هر تقدیر دا به زکات ورکوي بیبي زینبه نومېږي رضي الله تعالى عنها ده حضرت سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كروالا ببته و دا خپل میړه ته ویلې وایي که زما صدقه و تا ته روا وي نو و تا ته یې درکوم او که تا ته نه یې روا نو بل چا ته دا خپله صدقه ورکوم صدقه دغه مال چې مسکین کې ورکوي بس دغه صدقه ده نو ولته د علیه السلام مبارکه څه پوښتنه وکړه دغه بیبي مبارکې وویل و دا خپل خاون مبارک ته یې وویل ولته علیه السلام مبارک ته ورسه دا پوښتنه جنې وکړه که زما صدقه و تا ته روا ده خو ښه که نه ده روا بل چا تې ورکړو عبدالله مبارک ورته وویل ثواب ځان لره ګټې او دا مسلې پسې ما لېږې ول زه خو نه ځم ته په خپله ولاړه سه نو حبیبي مبارکي هغه لوی پوړنی په سر کې د علیه السلام مبارک دروازې ته راله یو بیبي ولاړه وه همداغسې سوال یې ولکه د دغه بیبي زینبې انو دې د شرم او د حیا د وجې ودرېد اجازه غواړي حضرت بلال مبارک مؤذن د نبی علیه السلام مبارک دا راووتی د کوره د رسول الله علیه السلام د علیه السلام مبارک سره په مجلس اخته و دا بیبي سنبیه ورته عرض وکړي ول علیه السلام مبارک ته زما نوم مه ورخه اما دا ورته وایي چې زنانه د داسې سوال کوي چې زما صدقه و خپل خاوند ته روا ده که نه ده روا بلال صاحب مبارک چې ورغی علیه السلام مبارک ته یې دا عرض وکړي علیه السلام مبارک ول څوک ده دا ښځه بلال صاحب مبارک خو مجبور شو بارېل زینبت ول ایو زیانب زینبې نامې په مدینه منوره کې ډېرې زنانې وي ول کومه زینبه ده ده ورته ول امرأة ابن مسعود د حضرت عبدالله کوروالا بیبي ده نو علی السلام مبارک د هغه ځای پر ارزښت کړه ولکه اجران تا لره دوه ثوابه دي یو دې دا وسیله ده بل دې صدقه ده د دغه جا تیاران مبارکان وای وای د معنی زکات میوړه ته د میوړه زکات و خپل کور ولاته وای دا شي اما حضرت امام صاحب مبارک وای نه د میړه زکات او ماینې ته نه دی روا او د ماینې دا خپل میړه ته نه دی روا د دغه حدیث مقدس ترجمه امام صاحب مبارک په دغه نفل خیرات باندې کوي نفل خیرات نو که ښځه و خپل مېړه ته ورکړي سید حاصل دا دا ښځه چې غنیه وي که مېړه والا د هم زکات پر کېږي او که کونډه د هم زکات پر کېږي او که غنیه نه ده خپله مسکینه دربدره عاجزه ده بیا نو خلاصه ده والسلام